والله خبير بما تعملون او یا الله رب العالمین تاسو ګرځولی وای اړولی وای تاسو د دې نه دې د پاره چې تاسو ازمیخ او امتحان وکي د الله راغله نصرت او مدد واپس شوو پتا سو باندې امتحانو نو په دې آیات مبارکه کې اوس د دې وضاحت او تفصیل کوي چې څنګه الله رب العالمین تاسو اړولي وې د دینا اذ تصعدون کله چې تلای تاسو مدینه طرف ته اسعاد ویل کې دي شي الذهاب فی الارض پزمکه باندې مزل کول او تلل د صعود او د اسعاد په منځ کې اهل علم فرق دا ذکر کړي چې صعود دی لوي چې بره انسان خيږي لکه غر کې روان دی او اسعاد دی لوي چې په هموار زمکه باندې ګرځي شیطان اواز کړو چې الا ان محمدن قد قتل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شهید شو نو دې اواز په صحابه کرام باندې داسې اثر وکړو داسې پریشانی او غم پر راغل چې هر صحابي په خپل طرف روان شو بعض صحابه کرام مدینه منوره طرف لرا روان شول یو ډله مخکې روانه وه په رستنۍ ډله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دیله اوازونه کول تفسیر روح الوانی و ینادیکم فی ساقتکم او فی جماعتکم الاخرى او يدعوكم من ورائکم ستاسو درستو جماعت د طرف نه تاسو لا اوازونه درکول د شاده طرف نه اوازونه درکول او کم زخمونه ورله ملاو شول او دویم غم نه مراد دادی ما حصل لهم من الارجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وفوت الغنيمه چې کم आवाज شو او دا افواه خور شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شهید شو نو یو غم خداو چې مرګري شهیدان شوي په خپل زخمیان دي او دویم د غم आवाज د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واوریدو امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې حدیث ذکر کړی ابو طلحه رضی الله عنه وی وی غشینا ونحن فی مصافنا یوم احد په مونږ باندې داسې جوټا او پرکالی راغه او میدان د احد کې مونږ د جنگ په صفونو کې وو وی فجعل سیفی یسقط من یدی واخذه ويسقط من يدي واخذه ترب من لاس نه غردید بیا به میرا پورته کولا بیا به من لاس نه غردید بیا به میرا پورته کولا او بل ډله د منافقانو چې دا غي حالات رستو آیات کې ذکر کړي چې غي سره صرف د خپل ځان فکرو نه د مسلمانانو فکرو نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غمو بیا ابو طلحه رضی الله عنه وی دغه حدیث د بخاری کې راغلی والطائفه الاخرى المنافقون ليس لهم هم الا انفسهم دویمه د منافقانو ډلوا چې غي سره صرف د خپل ځان فکر او غم اجبن قوم وارعبه واخذله للحق چې دا ډېر بوزدل قوم او ډېر ډرپوک خلکو او د حق اړو څه فکر ورسره نو صرف د خپل ځان غم او دا فکر چې سره لملاو شي دنیوي فائدہ حاصله کو امام ترمذی رحمت الله علیه په صحیح سند باندې په خپل جامع کې حدیث ذکر کړ طلحه رضی الله عنه وی وی رفعت رأسي يوم احد د احد فرض باندې چې ما سر پورته کو فجعلت انظر وما منهم يومئذ احد الا يميد تحت جحفته هر یو کس یو د خپل ډال لاندې سرخ کته کړو او دا ځنې د دې سینې سره لګېدلې و په مؤمنانو باندې الله د اطمینان د فار آرام او خوب راوستو میدان جهاد کې چې په مجاهد باندې خوب راشي دا د الله د طرف نه سکینه او آرام وي ځکه خوب هغه څوک کوي چې غسر سره غم او فکر ني د د زړه نه الله یرا غم او فکر استر خوب پراغله دي او مې د علم په مجلس کې چې په انسان باندې خوب راشي نو دا سکینه نه ده نفسونو خپلو فکر من کړي و غیلر خپلو ځانونو دا د منافقانو غډل وا او د دې پنځه قباحتونه د زورنې د پاره الله رب العالمین اوس په دې آیات کې ذکر کړي یو ناکار صفت دا ذکر کړي چې ګوره میدان د جهاد کې رئیس صرف د خپل ځان غمو مونږ له بم صفت حاملا او شي مونږ خو بدنصیب قوم یو مونږ د پارسه امداد نشته سن نصرت نشته منافق امداد دی لوي چې ظاهری سنفه ورله ملاو شي اعلان کې د مسلمان د پاره که ظاهرا شکست مخری نو دا د امداد دی او الله رب العالمین دا غ درجات په دې پورته کوي د شهادت او اوچته او اعلی مرتبه ورله حاصلېږي او بنزم ناکار صفت بیدا ذکر کی چې دې منافقانو به لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا کزه موږ سه اختیار وې نو په دې ځکه به موږ د مرګري نه وجلی شي وي کله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره د اوهد میدان لنوي وروتی نو نن به موږ په دې ځکه قتل شوی نه وي وجلی شوی بنوي نو د دې نه اوس د منافقانو غ پنځه قباحتونه ذکر کړي چې وی کله په مسلمان باندې څه تکلیف راشي نو دې داسې نه وای لو انی فعلت کان کذا وکذا کچر تما داسې کړه ونه داسې به وي کفلانی زې لنه وې تل نو مال به تکلیف نه نه ملاو کفلانه کار مې نه وې کړه نو دې مصیبت نه به بچ وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وې داسې مو وایي بلکې داسې وایي چې قدر الله وما شاء فعل دا د الله رب العالمین تقدیر دی فیصله ده او څنګه چې د الله خوښ شي نو هغه شانته کوي د الله رب العالمین نسوک تفوس کول وانه نشتا فإن لو تفتح عمل الشیطان نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دا لو لفظ او کلمه دا د شیطان هغه عمل او امیدونه کولاوي چې یو بندا او د انسان د خلی نه دار وزي لو فعلت کان کذا وکذا کله فلانه کار مې کړو نو دا څه بوي ته میدان جهاد لنوي تله نو دا تکلیف براله نه ملاو فلانه کار مې نه وکړ نو په دې مصیبت کې بنوي اختا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دینه ممانعت فرمایله مرګری را پاسوي د سره خواږي لبرز الذين نخام خاروتی بویغ کسان بروز په معنا د خروج سره ده لبرز الذين الى خرج الذين خام خاروتلی بویغ کسان كتب عليهم القتل چې لیکل شوی د پاغوی باندې قتل او وجل مقرر کړه شوی د پاغوی باندې قتل او وجل الله په تقدیر کې لیکلي چې په دې میدان کې په فلاني ځای باندې بفلانې مړ کیږي ځکه بعض صحابه کرام د میدان نه واپس شوي وو او د جهاد د میدان نه واپس کېدل د جرم او ګناه ده خدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګریو نو که اجتهادي خدای ته نشوي دا نو قران کریم بار بار دا غي د معافي اعلان کوي لکه مخکې تاسو له ویل شول د صحابه کرامو نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو حکم مخالفت شوه دی او پنځه کرته الله رب العالمین دا غي د معافی اعلان کوي په مخکې آیات یو سل 250 تم کې ذکر شول ولقد عفا عنکم الله رب العالمین تاسو له معافی کړي اوس په دې آیات مبارکه کې بیا وی ولقد عفا الله عنهم الله ته معافی کړي لکه دینه څخه خدای شوی رستو آیات یو سل یو کم شپیتم کې به وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبا الله حکم کوي حکم کړو فاعف عنهم یقینا خیول یدیل رشیطان ببعض ما کسمو په سبب د بعض عملونو چې دای کړیو کم عملونه چې د دای نشویو نو دا غي په سبب باندې شیطان دای خیولیو امام نصفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې وایي بتركهم المركز الذي امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات فيه رسو خلکو له اجازت نشته چې بدبخت را پاسي او په صحابه کرام باندې اعتراض کوي پاغي باندې طعن کوي بدر دی وي الله رب العالمین ورله معافي کړي وا ان الله غفور حليم یقینا الله بخون کې او صبرناک دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين